یصف خواص الادویه په منزله د طبیب باندې لکه یو طبیب وي چې دی توصیف کوي د خواصو د دویګانو د دویګانو هر دوی کې خپل خاصیات وي دا ګرمه ده دا خشکه ده دی کې یبوست تا دی کې حرارت تا دی کې رطوبت تا په دې باندې طبیبان پوهیږي حکیمان پوهیږي مثال یو طبیب وي یصف خواص الادویة و انواع المرض، دی بیانوی خواص دی دوی ګانو او انواع دی مرض، دوی خاصیات بیانوی، نور خو دی طبیب دی دوی په خاصیت کی څه دخل نه یی صرف هغه خاصیت بیانوی، نو دی وایی چه شریعت دغسی ده چه حسن او قبح دی شیانو کی هیڅ دخل شریعت نسته صرف بیان کئی چه دی کی حسن ده دی کی قبح ده، نور خو عقل پکی ته حسن او قبح چه دی معلوم کړی دی. فانه ظن فاسد دا ظن چی چا کړی دا ما درته ویل دا ظن چه ده دا ظن فاسد ده تمجه السنه سنت احادیث مبارکه دا بعید کئی له ځان نه دا خبره دا ولی دا خبره پریدی دا بده ګڼی بعد یره په ظاهر نظر سره بلکل په ظاهر کښې چه احادیث مبارکو ته وګورې نو هغه نه دا پته لګیږی چه احادیث مبارکه دې ته هیڅ مقصد دا دې چه وقعت دا نه ورکوی حدیث دې ته هیڅ وقعت نه ورکوی شه جی کیف څنګه به ورکی کیف څنګه به ورکی وقد قال النبی صلی الله علیه وسلم فی قیام رمضان او ویلی دی ګوره ته دې ته وګوره کنه حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا په قیام د رمضان کی چی د رمضان چی کوم تراویح دی تراویح مسئلې بابت کی دا حدیث مبارک راغلی ده اوس په دی حدیث نه دا ثابتو چی دی حدیث نه دا ګوره معلومیږی چی دا حسن او قبح عقلی ندی بالکل من کل الوجوه عقلی ندی لکه دی حدیث نه درته معلومو حدیث شریف داسی ده پورا عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرتا فی المسجد من حسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا مسجد نبوی کی دا سیو گوٹ کے دا سیو وارو کے غندی حجرہ جوڑا کرا دی پوزینا دا سی پوزے ولگاو نزان لدا سیو زی غندی جوڑ کے پا یو گوٹ کے فصلی فیها لیالی په هغی کی څو ورځی لمونځ وکړ حتی اجتمع علیه ناس تر دی چی اخو خلق د غسر ګڼیدل خلقو ته خوند ورکړ هغه تراویح عمل ثم فقدوا صوته لیلة بیا یوه ورځ ده آواز نه راته د هغه هغه حصیر چی کوم ده داسی ګړد ورد تاو کړی وه معتکف غوندی شای یې جوړ کړی وو هغه نه آواز نه راته وظنوا انه قد نام صحابه کرامو دا خیال وکړ چې کیدای شي حضور صلی الله علیه وسلم وده شوی وي فجعل بعضهم یتنحنح بعضې یې داسې خریسي غوندې کول آوازونه چې ویښ غوندې شي لیخرج الیهم فقال حضور صلی الله علیه وسلم ته وویل ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت ان يكتب عليكم چې تاسو دا کار ما لیدو او دون محبت سره دې لمونځ ته تاسو حاضرېدلو نو چې دا ما وکتل نو زه په دې ویرېدلم چې داسې نه وي چې دا په تاسو باندې څه سي فرض کړی شي ولو کتب علیکم ما قمتم به اکه بیا تر باندې فرض کړی شوی وای نو بیا به تاسو بیا په دې باندې قادر نه وو ولې چې هغه غریبانو به ټوله ورځ مزدوریګانې کړې وي فصلوا ایها الناس فی بیوتکم حکم یې ورته وکړ چې تاسو په کورونو کې څه کوئ لمونځ کوو فان افضل صلاة المرء فی بیته افضل دی لمانځه د سړی افضل هغه لمونځ د سړی په کور کی هغه یعنی افضل لمونځ دا دی چی دی په کور کی کوي الا الصلاة المکتوبة مگر سوا د فرض لمونځ فرض لمونځ کی افضل دا دی چی سړی دی په جماعت کی کوي نور لمونځ کی افضل دا دی چی سړی دی په کور کی کوي دا دی مشکات شریف حدیث تا متفق علیہ حدیث تا بارہ سو پنجانوے دولس سوا او پنزو نوی نمبر حدیث تا پا مشکات شریف کی نو اوس دین دا معلومیگی اوس مونږ ورته وایو چې که دې کې چېرته حسن او قبح عقلي وای من کل الوجوه بیا خو دې څه مقصد چی زه یریدنه چی په تاسو فرض کړ سی که چیرته شارع ته په دې کی مقصد دا دی چی حسن معلوم وو عقلی ته خو یې عقلی بولی نو مقصد دا دی چی بیا خو ضروری وه چی په دې باندې حکم وسی که دی په یریده او که نه په یریده بیا خو پکار ده چی په دې چه وای حکم وای او که چیرته په دې کی مقصد دا دی چی حسن نه نو بیا که دی په یریږی که نه په یریږی که ټول هر وخت کئ که نه بیا پکار ده چی دا فرض نه کړل سی نو معلومه شوه که نه چی حسن او قبح دا مقصد دا دی چی عقلی من کل الوجوه نه دي حدیث په تطبیق باندې پوه شو چې داسې نه چې هسې سپین سپینو ته ګورو ښه جی کیف وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قیام رمضان حتی خشیت ان یکتب علیکم تطبیق میں توکو دارنگی دی حدیث مبارک ترائیسا وقال بل جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عن سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم المسلمین جرما تحقیق سره اعظم دی مسلمانانو په اعتبار دی جرم سره من هغه چوک تا سأل عن شیء چی ایخ تپوس وکړ دی یو شی بابت کی لم یحرم علی الناس چی هغه په خلقو باندی حرام نه وی په خلقو باندی حرام شوی نه وی او دی دی یو شی متعلق تپوس وکړي چی دا حرام ده که حلال ده فحرم من اجل مسألته نو دی د سوال دی وجه نه هغه شای بیا په خلکو چه سی حرام شي بس شریعت وایي چې بس حرام ده نو که د سوال نه وای کړای نو دا حکم با نه راته نو دا دی ټول مسلمانانو کی اعظم چه دا جرمان دا ذکر به حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام چه کول منی کول چه تاسو با دا دیر سوالونه نکو دا مخچینی امتونه دیو جنا حلاک سریو چه ایغو با انبیاء کرامونا دیر دیر سوالونه کولا سی کود نا کرید نا بیچه و مزاج و او صحابه کرامو چیرې داسې نه دي کړي الا چه محدود غوندې سوالات راغلي دي نور مقصد دا دی چه داسې ډیر او حضور صلی الله علیه وسلم به خپله ورته ویلې چه که زه مقصد تاسو ته کوم شی بیان کړ بس ټیک ده زه نه درته بیانوم ټیک مقصد دا دی چه بیا تاسو به توقف کو نور به په دې کې تاسو ډیر کودنا کریدنا دا پوښتنې به نه کو په دې سره مقصد مخکني قومونه چه هلاک شوي وو اوس هسې مقصد مونږ دا ده ځان له مسئله ده چه څونه سوالونه شوي وو څونه بیان کې سورلسو پنځلسو څونه دي قرآن کې څونه بیان دي ځان له یو خبره ده موږ دالته هغې سره خبره کار نشته مونږ دی حدیث کی اوس دا معلومول غواړو چې دی حدیث نه دا ثابت شو چې حسن او قبح عقلی من کل الوجوه ندی ولی که عقلی من کل الوجوه وای نو اوس مونږ وایو چې که دی شي کې چې د د سوال دی وجه نه کوم شی حرام شوی ده که دا کې واقع حرمت پروت وای نو اوس بیا دی اعظم جروان ولی ده بیا خو به ده هسې خدای پاک څه کاو حراماو ځکه چې عقل پکې اخ کړی وای تاسو خو وایو کنه چې عقل څه ده حاکم ده چې من کل الوجود دا شیونه چې دي عقلي دي نو بیا چې واقعي پکې ته حسن هغه قبح پرته وای نو هسې به حراماو نو ده سوال په دې کې اخیر بیا څه دخل شه کنه اولې ده ته مقصد اعظم جرمان ویلی کیږي معلومه شوه چې حسن او قبح من کل الوجوه عقلي نه دي هسې تاسو په دې مسئلې باندې سر خلاص شه جی شاه صیب منځ کی خو بیا نور ابحاث دی خو وروستو حصه کی د احادیثو داسی اسرار بیانوی کنه داسی چی ناشنا اسرار بیانوی بیا وروستو دی ابوابو حدیث راخلی او تطبیقونه کئی بیا چی کوم کسان مشکات یا د دوره حدیث طالبان یی هغه ته به بیا افادیت پته هلته لګیږی په دوره حدیث هغه کی چی استاد کله متعارض احادیث وایی داسی قواعد دی دی د تطبیق ښایی چی کله متعارض احادیث وایی جوابونه به اعلانې کړي چې جوابونه به دې خپل ذهن ته مخکې نه ورغلي ښه جي کیف څنګه به دا من کل الوجوه عقلي شي ولو کان ولو کان ذالک کذالک که دا خبره داسې شي یعنی من کل الوجوه په عقل باندې فیصله شي بیا خو پکار دا ده چې ګوره مسافر ته اجازت تکه نه دی افطار نو عقل فیصله خو بیا داسې پکار ده چې من کل الوجود دا شی نا عقلی سي عقل ته حاکم بولې بیا خو پکار ده چې یو مزدور وي ټوله ورځ ټاټکی چلوي ټوله ورځ مزدوري کوي سلو روپیو د پاره بال بچ ته روزي ګټي نو پک او هړ روزي دي نو پکار ده چې ده ته څه شي اجازت شي د افطار ده ته څه شي اجازت شي ځکه چه رخصت اسباب په ده کی موجود دی چه مشقت ته او تکلیف ته او یو مسافر ده خو لینډ کروزر ورسره ده ایرکنډیشن ورته پکی لګیدلی ده دنیا پیسی دی ورسره یو جای ریسټ هاوس کی آرام دی پاره متل شه بل ځای چکر ته لاړ شه پکار ده چه ایغ دی پاره څه وای اجازت نه وای عقل فیصله خو داده لیکن مسله دا شای ده نه نو معلومه شوه چی مقصد په شرعی احکاماتو کی مونږ د پاره شریعت کافی ده خو شاه صیب دا خبری بیانول غواړی چی د زه اسرار بیانوم دا دی لپاره چی ښه اطمینان چی سی پیدا شی نور که دا اسرار څوک نه وپیژنی بیا هم مقصد شریعت د پاره خو مونږ د پاره خو عمل د پاره بس د خدای د خدای رسول حکم چی ده آ کافی ده. کیف ولو کان ذلک کذلک لجاز افطار المقیم الذی یتعانی کتعانی المسافر بیا خو پکار ده چی جایز سی افطار د مقیم هغه چی دی مشقت برداشت کئی داسی لکه مسافر چی مشقت برداشت کئی لمکان الحرج المبنی علیه الرخص له وجی دی هغه حرج نه چه مبنی په هغه باندی رخص دی هغه خو دالته موجود ده ولم یجوز افطار المسافر المترفه او پکار ده چی روا نه وای افطار د هغه مسافر چی کوم مترفه وی او خدای ورته نعمت و دولت ورکړی وی او ښه په سهولت سره سفر کوي پکار ده چی هغه لپاره افطار اجازت نه وای عقل فیصله خو بیا دا ده دارنګه وکذلک سایر الحدود التی حدها الشارع دارنګه ټول حدود چی شارع مقصد دا ده کوم مقرر کړی دی ګوره قتل ده قتل څونه غټ جرم ده لیکن وا یو سړی د بل سړی مړ کړ وارثانو یې وباښه نو په ده باندې مو قصاص نه جاري کیږي او مقصد دا دی چې یو سړی د سرکه یې وکړه نو که هغه مقصد دا دی چې بخښي یې بیا مقصد دا نه معاف کیږي بیا به دنه لاس کټ کول شي اوس عقل تقاضا خو دا وه چې هغه چوره غټ جرم ده قتل په کار ده چې هغه نه معاف کیدلی او د بل چوی قابل معافی وای لیکن هلته هغه قابل معافی نه ده هغه بل چه ده قابل معافی ده نو دا شرعی احکاماتو کی مقصد دا چی عقل من کل الوجوه کافی ندا کنی عقل فیصلہ خو بیا داسې پکار وا شا جی و اوجبت ایضا دا اوس دا ترته ثابتوي چې الامتثال لا يتوقف على معرفة المصالح چې د امتثال دا په معرفت کې مصالح باندې موقوف ګورا نه دا و اوجبت ایضا او شریعت دا خبره واجب کړې ده ان سنت دا خبر چه دا واجب کړی دا انه لا يحل چه جائز نه دا ان يتوقف في امتثال احکام الشرع چه توقف وکړای سی په امتثال د احکامات شرعیه او کې اذا صحت بها الروایت کله چه صحیح سی په دې سره روایت چه کله صحیح روایت راشي او په یو حکم باندې بیا په دې کې توقف سره نه کوي که عقل دې مانی که نه مانی علی معرفت تلک المصالح بیا هیڅ توقف په معرفت دی مصالح باندی نشته لعدم استقلال عقول کثیر من الناس لوجه دی عدم کافی والی دی دیر عقول دی خلقو فی معرفت کثیر من المصالح پا معرفت کثیر من المصالح کی عقول دی خلقو کافی ندی ولکون النبی صلی الله علیه وسلم اوثق عندنا او لوجه دی دینه چی حضور صلی الله علیه وسلم دا خو اوثق تا موږ خواته من عقولنا دی موږ عقولنا موږ دونه په خپل عقول باندې اعتماد نشته چی سونه مو په حضور صلی الله علیه وسلم خبره باندې چه دا اعتماد دا ولذلك لم يزل هذا العلم مظنونا به او دیو جنا و همیشه دی پار دا علم مبخول به و علا غیر اهله په غیر اهل باندې دا علم باندې با سابقا مقصد سلف صالحینو بخل کاو او چه کوم سړی به یې اهل نه وو ایخته به یې دا علم نه ورښود ځکه بیا به کنی په کی ګډ وډ شی ویشترط له ما یشترط فی تفسیر کتاب الله او شرط دی علم دی پاره چی دی علم کی سوک تصنیف کئی دا علم وائی نو دی دی پاره اغا شرائط تی چی کوم تفسیر دی کتاب الله پاره شرائط تی الاتقان فی علوم القرآن دارنګه په مقدمه د روح المعانی کی چا کوم ذکر کړی دی چی څوارلس څونه علوم ورپاره چی دی ضروری دی بیا څه اشکالات جوابات یی هلته کړی دی دی تاسو الاتقان کی کتلای سو ويحرم الخوض فيه او حرام د خوض په دی علم کی بالرأی الخالص په هغه خالص رأی سره په دی شیونو کی خالص رأی سره خوض کول دا چی دی دا حرام دی غیر المستند الى السنن والآثار دا سے خالص رأی چی اغه استناد هغه سننو او آثارو ته نه یی وی اوس صحیح مثال د تکلیف شرعی دا ده صحیح مثال دا ده ا دو چی کوم مثال پیش کړی هغه د طبیب وال هغه غلط مثال ده صحیح مثال د دا ده شاه صاحب وی چی ګوره دا داسی مثال لری لکه یو سردار ده ای غلامان دی نو آ بیماران شو نو یو کس د ولګاو دغ سردار چی باید ته دی بیمارانو ته دوی وروسکوا چی روغ شی نو اوس که کومو بیمارانو د دغ سړی خبره ومنله دوی یی وڅکله نو دو به صحت مند شی او هلته به آقا هم چی راضی وی او که کومو غلامانو دوی نه څکله نو دو به په بیماری باندی مړه شی هلاک به شی او هلته به سردار هم چی ورنه خفه وی نو سردار څوک ته الله تعالی بیماران څوک دی دا مخلوق او مقصد داده هغه دوی پاره څوکو ته رستولی دی انبیاء کرام نو انبیاء کرامو ته یې وتیلي چې تاسو دوی ته روحاني دوۍ ور وڅکوه نو که کومه وڅکله نو مقصد دا دی چې دوی به شفایاب سي هلته به آقا هم ونه راځي که کومه نه وڅکله نو دوی به هلاک شي د بیماري د وجې نه هلته به آقا هم ونه چي خفه يي دا صحیح مثال ده د تکلیف شرعي وظهر مما ذکرنا اظاهر شو دما ذکرنا ان الحق فی التکلیف بالشرائع چه حق فی التکلیف بالشرائع کی دادا ان مثله کمثل سید چی دی مثال داسی ده لکه یو سردار وی مرض عبیده ده غلامان بیماران شی فسلط علیهم رجلا من خاصته بیا دی مسلط کی ده سردار په دو خلقو باندی یو سړی خواصو نه خپلو خواصو نه په ده باندی مقرر کی لیسقیهم دواء دی دی پاره چی دوی دوته وروسکوی دی ورته دوي وس کوي دغو کسانو ته فان اطاعوا له نو چې کوم غلامان دې د اطاعت وکړي اطاعوا السید نو دا داسې ده لکه د سردار اطاعت یې وکړ ورضی عنهم سیدهم او سردار به هم دونه راضي واثابهم خیرا دوی ته به ثواب د خیر هم ورکړي او جزا به د خیر ورکړي ونجوا من المرض او نجات پرې د مرض نه هم حاصل شي وان عصوه اکه چېرته یې نافرماني وکړله کومو کسانو، کومو غلامانو، عصوا السید، نو دو په حقیقت کی د سردار نافرمانی وکړه، و احاط بهم غضبه، او د سردار غضب به په دو باندی احاطه وکی، و جازاهم اسوء الجزا، او دو ته به بده جزا ورکی، و هلکوا من المرض، او مرض نه به چه سی؟ هلاک شی، بیا ما درته بیان وکړ چه سید الله تعالی سو عبید خلق سلو رجل هغه حضور صلی الله علیه وسلم سو، و الی ذلک اشار النبی صلی الله علیه وسلم حیث قال راویا عن الملائکة، او دې ته اشاره کړې ده حضور صلی الله علیه وسلم چی دی روایت کړي دي ملائکه نه دا یو حدیث ته عن جابر رضی الله تعالی عنہ قال جاءت ملائکه الى النبي صلی الله علیه وسلم وهو نائم یو ور فرشتي راغلي حضور صلی الله علیه وسلم ته حضور صلی الله علیه وسلم ودو فقالو فرشتو یو بل خپل آپس کی سره ویل یو بل تا ان لصاحبکم هذا مثلا چې تاسو دغ ملګری یو مثال ده خپل مابینس کی سره خبری کولی فضربو له مثلا تاسو هغه مثال بیان کو زنو زنو ته وتیل چی تاسو خو دو ملګری یو مثال ده تاسو هغه مثال بیان کو قال بعضهم انه نائم بعضو فرشتو وتیل چی آخو دا خو وده ده وقال بعضهم ان العین نائمه والقلب یقظان انور بعضو وتیل چی سترګی ودی دی زړه چه ده ویخ ده زړه ویخ ده فقالو نو هغه نورو بیا وتویلا چی هغه مثال یې مونږ بیانو، مثله کمثل رجل، ده مثال داسی ده لکه مثال د یو سړی، مثال د یو سړی، بنا دارا، یو سړی ده کور یې جوړ که غټ، وجعل فیها مادبا، او بیا یې په هغه کی، مقصد داده چی دسترخوان تیار که، وبعث داعیا شجی، ټنګ سره یې مونږ بند کو، ځنی طالبان بیا ګڼ. ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خولای او رنگین کیسه لاس ته راوړئ دا پته یاد لرئ صدائے حق کیسټ مرکز دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خټه کې له مجاهد زر عالم سره ملابي دا کیسټ او همدا شان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم زبردست په یو دعوت انتظام وکی خوراک تیار کی وبعث داعیا او بیا داعی واستئی خلقو تا خپلو خپلوانو تا او خلقو تا دعوت ورکی چی رازو التا په دی کور کی څه تیار شوی دا خوراک تیار شوی دا بهترین دعوت انتظام شوی دا فمن اجاب الداعی دخل الدار سوک چی دی دی داعی خبره ومنی آبه دی کور ته راشی و اکل من المأدبه او دی دی دعوت نه به دی دی خوراک نه به مقصد دا دی چی څه وخوری تتمیم دی حدیث درته کوم فقالو بیا هغه فرشتو بیا ورته وویل هغه نورو ته اولوها له یفقهها چې تاسو دې چې کوم مثال مو بیان کړ دې تاویل ورته وکړو دا ښه مقصد دا ده چې وضاحت سره دا مثال انطباق ورته وکړو دې دپاره چی نبی علیه السلام په پوه شی قال بعضهم بیا بعضی ورته وویل فرشتو انه نائم چی دی خو وده ده نو څه دپاره سی توجیه ورته وکړو او تاویل یې ورته وکړو وقال بعضهم ان العین نائمه والقلب یقظان او بعضو نورو ورته وویل چی نه سترګی ودی دی او زړه چی ده ویښ ده نو اوس تی دی مثال تطبیق ورته کوي هغه فرشتې فقالو فرشتو ته ویل الدار الجنه دا کور جنت تا والداعی محمد صلی الله علیه وسلم او داعی سوک تا هغه حضور صلی الله علیه وسلم دا فمن اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن عصا محمدا فقد عصا الله نو چی چا دی حضور صلی الله علیه وسلم تابعداری وکړه د دې الله تعالی تابعداري وکړه چا چې د حضور صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړه نو د دې الله تعالی نافرمانی وکړه و محمد فرق بین الناس ای فارق بین الناس پمانے سرا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فارق دا بین الناس ما بین خلقو کی دی حق او دی باطل دی صدا انما مثلی و مثل ما بعثنی الله به چی دی ما مثال او مثال دی اغا انبیاء کرامو چی خدای پاک انما مثلی و مثل ما بعثنی الله به دی ما مثال اغا چی کم سر کم شی سر ز خدای پاک راستولا یا دا داسی مثال دے یعنی چی چاہتا ز خدای راستولا یا ما ایغو سر داسی مثال دا کمثل رجل اتی قوما لکه یو سړی ده یو قوم ته راغی فقال نو دا سړی دی قوم ته وویل یا قوم ای د ما قومه انی رأیت الجیش بعینی خپل قوم ته ورته وایي چې او ما قومه ما په خپلو سترګو باندې یو غټ لښکر ولیده نو تاسو ځان بچ کو و انی انا النذیر العریان فالنجاء النجاء او زه تاسو پاره نذیر عریان یم نو تاسو نجات حاصل کو نجات حاصل کو تاسو نجات لازم مونی سو نجات یعنی زان بچ کو نظیر عریان دا یو محاوره دا دی عربو دوئ به داسې کول چې کله به هلته قومي جنګونه وو لکه اوس چې په دې ایجنسیو کې کوم قومي جنګونه وي نو کله به چې داسې یوه غټه حادثه پیښه شوه او یو کس به هغه قوم ته اطلاع ورکول غوښتل نو بیا به یې بلکل دا لباس کپړې چې کومې عارضي دي دا به یې وباسلې او سوچه دغسې به مقصد دا دی چې هغه قوم ته ورغی اوازونه به یې کول چی مثال فلانی حادثه پیښه شوی ده داسی شوی دی بیا به هغه ټول قوم به بالاتفاق هغی خبری ته چه کیدو ورواته دی ته نذیر عریان وایی خو دا بیا دی سر دا اوس ضروری نه ده اوس چی استعمالیږی نو چی کله یو سړی خالص هغه قوم یوی خبری تر بولی خیر خواهی په بنیاد بیا دی پاره دو دا محاوره استعمالی چی زه تاسو پاره نذیر عریان یم دا ضروری بیا نه ده چی خامخا دی کپړی ایستی اوس دا یوه محاوره جوړه شوی ده نذیر عریان و انی انا النذیر العریان فالنجا النجا یعنی تاسو نجات لازم ونیسو نجات لازم ونیسو فاطاعه طائفه نو بیا یو ټولی ولګی د دغ سړی د خبره ومنی من قومه د د قومنا فادلجو فانطلقوا على مهلهم نو هغه شپې شپې لاړ شي او خپل ښه په آرام سره سفر وکړي، چې ورځ کېږي هغه لښکر راځي نو دوی یو ښه سفر طی کړی، فنجوا نو دغو خلکو نجات مینده که، وکذبت طائفة منهم یو بل ټولی وي چې هغه د دې سړي نافرماني وکړي، تکذیب یې وکړي، ورته وي چې نه نه نه منو، موږ خپل شپه دلته کوو، خوب نه شو قضا کولای، نه راځي هسې ته دروغ وایې. فاصبحوا مکانهم نو بیا دو په خپل مکاناتو کی سبا کی فصبحهم الجیش نو سحر وخت چی کیږی نو هغه لښکر راشی او دو مینده کی پورته پر راشی لښکر فاهلکهم واجتاحهم نو هغه لښکر ولګی دو هلاک کی او دی دو بیخکنی وکی استیصال وکی چه وکی استیصال نو بیا پسی فض حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی فذلک مثل من اطاعنی دا مثال دی ایغ سړی دا چی چوک تی ما اطاعت وکی فاتبع ما جئت به او دی تابعداری وکی دی ایغو اعمالو دی ایغو اوامرو او ایغو نواهیو نه ځان بچ کی چی کومو نه زه منع کوم چی کوم ما راتګ پکړی دا احکاماتو چی کومو باندی ما راتګ کړی ده د حق احکامات د هغه تکذیب وکی بلکل دی مثال دا شی ده یعنی زه خپل قوم د پاره نذیر عریان یم نو که لکه هغه یو لښکر د هغه چی خلقو ته ورکړی وو خبر چی داسی لښکر در باندی روان ده چا یې خبر ومنله نجات یې میند که چا یې ونه منله نجات یې میند نه که هلاک شو نو دارنګه ما او د ما قوم په مابینځ کی داسی مثال ده زه رانه کوم ته څوک تی ما دعوت ومنی نجات میند که څوک تی ما دعوت ونه منی هغه هلاک شو نو اصل کی صحیح مثال تکلیف شرعی دی پاره آ دا ده او چی کوم هغه اهل اعتزال مثال پیش کړی وو چی نه د شریعت وظیفه صرف هغه اخبار ده د خواص الاعمال نه په اعمالو کی خپل عقلا دا هر شی پراته دی شریعت صرف هغه مقصد دا دی چی داسی مثال لری لکه یو طبیب د هغه دویګانو خاصیات چه کئی بیانئی نو آ مثال د اهل اعتزال صحیح نه ده صحیح مثالونه دا دی چی د کوم ده پیش کړو وقال راویا عن ربه او بل جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا روایت کړی دا حدیث قدسی دا انما هي اعمالکم ترد علیکم دا مصیبتنا دا آفات دا تکالیف دا قحطونه دا ظالم حکمرانان دا چه په تاسو باندې مسلط شوی دی دا چه په تاسو باندې مسلط شوی دی نو دا د تاسو اعمالو نتیجه ده دا تاسو باندې هغه خپل اعمال خدای پاک څه دی راړولی دی دا مسلم شریف ابواب البر والصله کې دا روایت چه دا رخیسته ده بهر حال وبما ذکرنا من ان هاهنا امرا بین الامرین نو چی کومه دا خبره مونږ ذکر کړه چی اصل کی په حقیقت کی دالته امر بین الامرین ده یعنی حسن او قبح من کل الوجوه عقلی هم ندی او حسن او قبح من کل الوجوه شرعی هم ندی بل الامر بین بین بلکه امر بین بین ده حسن او قبح من وجهین عقلی دی او من وجهین شرعی دی یعنی حکم به شارع کئی بیا شرعی دی خو عقل هم په ډیرو احکاماتو کی دا معلومولی شی چی په دی کی حسن پروت تا او په دی کی قبح پرته دا و بما ذکرنا من ان ها هنا امرا بین الامرین چی دا کم مونگ ذکر که چی دالتا امر بین الامرین دا یوا وان لکل من الاعمال ونزول القضاء بالایجاب والتحریم اثرا فی استحقاق الثواب والعقاب او بل چی مونږ دا ذکر کو چی لپاره دی هر واحد دی دی اعمالو نه او نزول دی قضاء نه او فیصلی نه په ایجاب او تحریم دی وشی په دی کی یقینا اثر ده په استحقاق دی ثواب او عقاب کی یجمع بین الدلائل المتعارضة اوس جمع ممکنه ده تطبیق ممکن ده په مابین د هغه دلائلو کی چه کوم متعارض دی فی اهل الجاهلیة د اهل جاهلیت متعلق یعذبون بما عملوا فی الجاهلیة ام لا اهل فترت می چه درته ویلی وو اهل جاهلیت چه آیا دوی به د اهل جاهلیت په چه په د جاهلیت زمانه کی مړه شوی دی فترت زمانه کی مړه شوی دی یا سکان د شواهق الجبال دی ایا دو به معذب وی که دو به معذب نه یی نو په دی کی اوس دا متعارض روایات دی ځنی روایاتو نه معلومیږی چی دو به معذب وی ځنی روایاتو نه معلومیږی چی دو به معذب نه یی نو په دی کی اوس تطبیق آسان شو چی دا تفصیل مو وکړ تطبیق آسان شو او وجه د تطبیق شاه صاحب نه ده ذکر کړی خو یقینا هغه وجه د تطبیق داده چی تطبیق آسان شو کوم امور چه داسی دی چه عقل په هغی کی مستقل ده او هغی حسن او قبح په انکشاف کی عقل مستقل ده مستقلا یې عقل معلومولای شی لکه ایمان مسله سله کفر مسله سله په خدای پاک باندی دروغو یا نازیبا شیونو ور تړلو مسله شوه چه دا ناروا دی نو داسی شیونه چه عقل د هغی په حسن او قبح معلومولو کی مستقل ده نو په هغی کی به یقینا اهل فترات اهل جاهلیت او سکان د شواهق الجبل به چه وی معذب وی او چه کوم داسی مسائل ندی نو په هغی کی به معذب نه یی نو چه کوم روایاتو کی راغلی چه دا سکان شواهق الجبل لکه امام صاحب نه پخپله په دی کی دوه روایته راغلی دی نو چه کوم روایاتو کی داسی راغلی دی چه سکان شواهق الجبل او اهل فترت به معذب وی نو آ به مونږ په دی باندی حمل کو چه په هغو مسائلو کی به معذب وی چی کومو کی عقل مستقل ده دی هغه کی حسن او دی قبح معلومولو کی او چی کوم داسی دی کوم روایات دا راغلی دی چی دو به معذب نه یی نو هغه به په هغه باندی حمل کو هغه روایات چی کومو کی عقل مستقل نه ده کومو کی عقل مست شاه صاحب یو عجیب انداز ده بیا وروسته پته لګی چی کله دی سیاسی ابحاث نه ور تیر شی حجت الله البالغه ابواب شروع سی دی احکاماتو بیا دی داسی دی باب احادیث راواخلی داسی کلیه ورته کی دی کنه دی تعرض دفعیه دی پاره چه عقل ورته حیرانی شه جی نو وجه دی تطبیق ادا کیدای شی اوس مسئله دادا دی پاره تاسو عنوان کیښودلای شو تدوین علم اسرار الدین ممکن وفیه فوائد جمه، تدوین دی علم دی اسرار الدین دا ممکن ده او په دې کې ګڼ شی فواید دي په دې کې ګڼ شی فواید دي دا اصل کې ځنې خلق راغلی دي هلکه دا درې که دا څوک ده ماشوم ده که څه شی ورته پاسوه ده نو دا اصل کی ومن الناس من یعلم سردی را درومی او یو خبره کئی دا بعض خلق راغلی دی او آئی چی ٹک تا مونگ دا منو چی دا احکامات دا معلل بالمصالح دی دا مونگ منو او دا هم مونگ منو چی دا اعمال اعمالو باندی چی کومه جزا مرتب کیږی نو دا جزا من جنس العمل وی او په دی اعمالو کی نیاتو یقینا دخل ده ما تاسو ته مخکی ویلی وو چی د نیت دا په مرتبه دی روح کی وی او د اعمال دا په مرتبه دی ډانچی کی وی نو بعضې خلک راغلي اوايي چې مونږ بلکل یقیناً دا خبره منو چې د احکام معلل بالمصالح دي او دا هم منو چې د اعمال په دې باندې چې د ترتب د جزا رادرومي نو په دې کې د نیت چه وي دخل وي دا مونږ منو خو دې باوجود دې باوجود بیا هم د دې فن تدوین دا مقصد دا دے چی ممکن نہ دا عقلا نہ دا او مقصد دا دے چی نقلا ہم ممکن نہ دا بعضی خلقو دا خیال دا عقلا ذکر ممکن نہ دا چی دی دی فن مسائل اغی کی خفا دا او پا دی کی دیر باریکی پرتا دا نو دی وجہ نا دی دی فن مسائل جمع کول